خشیت الهی دا یو ډیر اهم سیز دی د کم انسان زړه کې چې خشیت الهی وي نو هغه انسان بیا د ګناهونو نه بد عملونو نه ځان ساتي او نیک اعمال کوي دا یو خوش نصیبه او نیکبخته انسان وي خشیت الهی دا په زړه کې د انسان په زړه کې دا څنګه راځي دا په معرفت الهی سره راځي چې کوم انسان الله جل جلاله او پیجنې نو بیا د هغه په زړه کې خشیت الهی راځي د الله جل جلاله صفات او پیجنې د الله جل جلاله قدرتونه او پیجنې نو د په سینه کې علم راشي په زړه کې علم راشي دغه انسان دا بیا یو متقی پرهیزګار او ښه انسان جوړیږي الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء بشک د الله په بندګانو کې الله نه زیات یریدونکي علما دي چې کم خلق چاته چې کم انسان ته چې معرفت الهی حاصل شي علم ورته حاصل شي هغه انسان بیا د الله نه یریږي او بیا هغه انسان د بدو لارو نه د بد عملونو نه ځان ساتي او په نیغه لاره رواني او نیک اعمال کوي حدیث شریف کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين چې الله تعالی چا سره د خیر اراده وکي یفقهه فی الدین نو په دین کې پوی ورکی په دین باندې پوی شي د دین علم ورته حاصل شي مونږ لپاره د دین علم د مسلمان